هغه نشان وګوره دا حالت وګوره تبت یدا ابی لهب وتب سره د مالونو سره د دولتونو د مالونو نه تباہ او برباد شو سورت اخلاص کې هغه مسله بیانې چې باغی بایکاټ راغله و دروارو او دترو هغه اصل مسله سورت اخلاص کې اوس بیانې او د سورته اخلاص ګن نمونه دي یو نوم د دې اخلاص دی زکه چې دا مسله د اخلاص نوا دا مسله د توحید د اخلاص نه اومنه قران د اخلاص نسته کا چاله د جهنم د اور نه خلاص کی نومي اخلاص زکه دی او ګن نمونه دي سورت اخلاص فلق و ناس دادری سورتونا ددی په باره کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام نا بی بی عائشہ نقل کړي رضی الله تعالی عنها چې دادری سورتونه سو کوی او سار او ماغام هغه په لاس او چوب کې په بدن باندې راخي د نبی علی السلام دا عادت تر مرګ پورې دا عادت هغه پر خو دی نو دا هر مزل سیدنا خصوصا سحر غلط منتر د دین به الله بچ کړي دی خو علاج د درې صورتونه بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علی السلام بیماری سخت شوه هغه بیماری مرض موت چې دا غې نه پس هغه ته مرګ راغلی و نو ما به دا درې صورتونه ولوستل بیا به ما د نبی علی السلام په لاس چوف کړل او بیا به دا هغه لاسونه د پیغمبر د اف بدن باندې راخل ما پیغمبر نشو ویلې نه په خپل بدل لاس راخلې شو دینه دا معلومه شو چې پیغمبر عاجز دی بنده دی بیمار دی او خپل لاسونه په بدن نشي راخلې نو چې پس د مرګ به څنګه هغه قوت هغه ته ملاو شي چې هغه به ارزه ته رسیږي او د خلکو کارونه به سر کوي هغه درې سنتونه ویلې نشي په ځان چوف کوله په بدن باندې لاسونه راکلې نشي عائشه وای ما به دا هغه لاسونه دا په بدن باندې راکل دا سنتونه د دې وظیفه کول غواړي سار او ماسوتن چې کله سره سملي دا اخلاص صورت او دا صورت به موږ ته مولایانو یاداو دا ځکه چې دې کې مسله د توحید وا دا الله د یووالي دا مسله صورت بیا بیا وا چې د توحید مسله د همیشه په ذهن کې برقرارې او محفوظ وي چې د واحد نرستو د تسنیه او د جمع انتظار وي او د احد نرستو د تسنیه انتظار ونکي او د جمع ګوره الله یو دی یو به الله احد الله دې کیو الله دې اکتا الله سمد الله تاسو یو دی الله الصمد چاغه دی به حاجتا په دې صورت کې دو صفاتونه د الله ثبوتی بیانې چاغه به الله ته ثابته او درې صفاتونه هغه نفي دي ابد الله نه نفي کې یو الله یو دی دیم الله به حاجت مخلوق ټول حاجت مند دی الله الصمد اردو کتابونو کې لیکلي الله بنیاز دی نو د بنیاز باندې سپوږیږي خلک لن مقصد وا پښتو کې الله او سمت الله له به حاجت او نور مخلوقات حاجت مندي لکه قران سورته فاتر کې ذکر کړي یا یوهناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول محتاج الله تعالی انبیا ژوندۍ دي او الله خوراکونو ته محتاج دي نو دا پس د مرګ بیا څنګه غي حاجت یې پوره شو الله سمد اولیاء محتاج دي انبیا محتاج دي او دې په دې قران د دې بیان کوي چارا عاجز دي ماوله تیارا نه ور کړی نن مخلوق راغې او دا غي نه سوال کوي دا مالک د فیدې او نقصان دي امداد طاقت دی نشتا ولا انفسهم ينصرون او نو د خپل ځانونو امداد کولې شي زکه حاجت مند دي الله ته محتاج دي نو الله او سمت الله له به حاجت او مخلوق له حاجت مند کامیابی کاولیابی حاجت مند دي وګوره حضرت ایوب علیہ السلام الله ته محتاج دی پیغمبر دی ژوند دی الله ته عاجز دی تکلیف پر راغله دا تل سکالو بیمار او الله نه سوال کوي یا الله ما ته تکلیف دی دا تکلیف زما نه لري کا سورۃ انبیاء کې چې راځي حضرت ایوب علیہ السلام د الله دربار کې سوال کوي او دا مال دولت هغه بچیانو له دګنه کړو واتناو اله و مثلهما هم رحمتا من عندنا وګوره حاجت من دی الله تا یا الله ما ته تکلیف دې تکلیف زمانه لري کا او تکلیف لري کول والا الله دې سورۃ یونس کې او سورۃ انعام کې راځي هغه تکلیف را وستلو والا تکلیف رکول والا بل څوک نشتا بغیر د الله نه دا وینا تکلیف لره کوي فلانه اولیاء تکلیف نشي لره کوله انبیا دي وګوره انبیا دي ژوند دي د خپل ځان نه تکلیف نشي لره کوله نو چې بیا مل شو خاورو په پریوته دو او بیا عام مخلوق دې انبیا مل دي دا به تکلیف څنګه لږی زمنګ نه حاجت پوره کولو والا الله دې انبیا نه دي وګوره یو بل پیغمبر دی الله ته محتاج دی حضرت یونس علیہ السلام مئی گیر ته تللی دی د دریابونو ویر ته رسیدلی دی خدا الله نه سوال کوي ځکه الله ته محتاج دی وزنونی اذهب مواظبا یو سره وو یو خو انبیاء او دغه دعای قبلولا مو خاله سینو شي کېره نه فورا الله وې وکذالک ننجی المؤمنین دارنګ اخلاص مومنان کذالک سمی چې انبیاء اخلاص کړو د تیرونا دا مصیبتونو نا نو الله وې دارنګ عام مومنان اخلاص وما خو چې دا غي غوندي आवाज وکي مو دا غي غوندي आवाज کله کوو مو وکړک تکلیف راغې یره د دانو زم پلاني زیارت تا او د بابو د پارا زم بابو بابا زیارت تا دانو د پارا زم پلاني زیارت تا د بچو د پارا زم کاکا سیبلا د پلانو نه نه الله تعالی کا او ټول عاجز دي سورته فرقان درې آیات کې داغه په اړه کې قران ذکر کړي ولا یملکون لانفسهم واک لري هغه د پاره د خپل ځانو د ځانا د فیدی رسولو او د ځانا تکلیف لري کولو مل پرای د ځانې مل لري نه کا جون دې ځان لري نه کا اداوی زموال دې به حاجت صرف یو الله دې مخلوق حاجت مندي وګوره د انبیاء حاجتونو قران ذکر کړي او چې قران هم وارو کنه وګوره دې په ټو قران مولانا رویدار صاحب نوی وی ا اختتام ته ورسا او سلو پینزو کالو کې مهنت والی کوشش والی دا قران چې سره سنې ته کوس کی د شرک هغه جړې الله او سی بیا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وګړه د انبيو چې د قران کې چا حاجت مندي د اولیاء چې د قران کې چا حاجت مندي د فرشتو چې د قران کې حاجت مندي د جنات چې د قران کې حاجت مندي خو موږ د قران نه خبر نه یو موږ ته به د انبیاو د چغو څه پته ولګي موږ ته به د اولیاو د چغو څه پته ولګي چې دوی دا مولوي صاحب درس کوي او موږ زه په ځای ناس یو قران ته نږدې نه راځو او یاره خو موږ مولوي صاحب درس کوي هغه دا کوي واپس کوي حضرت علم لنیو لراشو او د الله کتاب زده کو څنګه چې نوجوانانو زده کړي د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړي وګوره هغه ما ته आवाज وکړو بچې نو ما ول بچې ورکو بچو والا زیما نور کولو والا زیما تکلیف راوستلو والا زیما تکلیف لره کولو والا زیم وګوره بچي یو کس ما سره ملاو شو گاڑی کې ها دو خزنانه وی یو سره و مې چرته دی وې کاکا سیمنا مې سره پاره ویره د زنانو بچی نو نو چا ته ویلو چې یره کاکا سه تلاش مې د کم ځای را روان شي د کشمیر نه په جانګيري کې راځره ملاو شو کول دو بندې کې ګاډي کې ناسو دا زمنګ او تاسو نه خبري د قران نه کاکا سه بلزو مې د الله نه وینا او مخ د الله نه وارو نو مې الله کشمیر کې نو الله نو د مخلوق هغه خزانه هغه د الله خزانه چې د الله سره وي د مخلوق د پیدا کولو هغه موږ مخلوق له ورکړي هغه مخلوق له ورکړي چې هغه حاجتمند دي الله ته اولیاء دي نو څوک یو دربار ته روان دي او څوک بل دربار ته روان دي راشي چې د الله دربار تلار شو او چې څوک قران بیانې هغه سره کینو چې زمونږ تشفیه او علاج شي الحمدلله علماء کرام دا طبيبان دي روحاني دا ډاکټران دي هغه علاج کی هغه نسخه درکې د قران نه الله سمد الله دې به حاجتا مخلوق حاجت من لکه یو دا غینا زمون روحاني معالج ماشاءالله د دې زمانه هغه موجود دی الحمدلله تاسو به زمانه رسو تفصیلی بیا غ بیان کړي چې هغه څنګه نسخه ور کوي د قران او د سنت علاج څنګه د خلکو کوي الله سمد الله دې به حاجتا لم یلد دا تری صفاتونه دا نه پیری لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله سره برابر الله لپاره برابر سو په یو صفت د خدای کې دا الله برابر څوک نشتا د مخلوق په برابرې کې بل مخلوق شتا دوخ پی دولا سنا ستام دی زمام دی دولا سنا ادا کافرم دی اغا دا مومنم دی دوا دوسترگی ګوره فلک کې د زمیدار د کروندې د پارا د پنځو سيزونو ضرورت دی مونږ ټول ماشاءالله دا زمیدار یو یو چې کله غنم کرے او دوار زما کواله بیا زما کړه نرم شي پایږي هغه تخم واچي بیا چې کله لوګان یا نور سيزونه پورا هاتیو کې نو دا غیر لپاره بیا زمیدار سپری کوي چې ګولا چنجې پیشي دا زما فصل دا و نو دا غي نه بچي نو دا غي نه پس بیا غي له ګور ور کوي ګور کې ټیم پټیم چې زما په فصل باندې وټواله را نشي سلورم ذمہ دار دا کوشش کوي چې زما فصل ډیر مزیدار دی خسته دی اندوانو باغ مې ده خټکو باغ خو زما د باغ سو پروپاګاندا ونی ولې کله د باغ خلاف پروپاګاندا وشو چې د فلاني د باغ اندواني منځ کې سپینې دي یا تروی دي یا بدمزه دي یا منځ کې ښا دي نو کاغه باغ مالک خلق له اندواني اصل بیا ورته خلک اعلاني وای مراته د بوج په منګه الګه مزیدار دي وای نه فلاني ویلي چې دا خرابې دي خپلاني ویلي چې دا خرابې دي کاغه ګاډه لار شي مارکیټ ته منډه تا نو خلک دا غ ذمہ دار هغه داسنه او ګاډه نالي وې دا د فلانی دی د خلاف پروپاګاندا شوې ده نو ذمہ دار دا کوشش کوي چې زما فصل د پروپاګاندا نه بچي او چې پروپاګاندا وشو کنه بیا هغه ته نشي سمولې دا ګران کار دی او پنځم د ذمہ دار د پاره ځان بچکول د حسد د حاسد نه چې تا یو غټ ټوپ واله د غنمو دلې د والد د جوارو یو سره وی الګ ډېر خيستا ټوپه والے خيستا غنم شوی د فصل د پلانې لپاره ها نزور باغله او چې کله هغه حسد کار کو تیلې او د ورته غنم وتا هغه دلې دا ظالم تباہ کو او تیم تباہ کړي دارنګي د پنځم دا پنځه شنو زمیدار د پاره ضروری دي دارنګي د دې مسلې د پاره د توحید او د زاهد پاره دا پنځه ضروری دي یو الله زمون زړونه او دوالو والو او په دې کې قران او سنت زرغون کا الله ما د شر او د فساد خلکو نه وساته او الله ما د پروپاګاندا خلکو نه وساته ولې چې یو کړه پروپاګاندا وشي چې یاره دا دا نه مني دا نه مني که تر دې نه مغه ته وي وای مړه تاسو ګزارتونه نه مني اوها به دا وي نو چا خبره ښکارا شو ښکارا شو به به خاتون نه مني نو چا خبره ښکارا شو خلکو ته چې دا هم مني ها نو بیا وي تاسو مړه حیات الانبیاء نه مني نو چې هغه کار شو نو نور خبره کې نه دا پروپاګاندا دي زمون خلاف منګان یو شی منو مرغ د انبیاء منو څنګه چې قران مني ژوند دی منو باج خلق باج اسی منی او باج نه نؤمنو به باز ونکفرو به باز یو ژوند دی منم او مرګ نه منم ژوند دې منو چې الله د پیغمبر ژوند ثابت کړي مرګ یې منو د پیغمبر چې الله دا مرګ ثابت کړي نو باز وینا مرګ یې رښتا دا خو ته قران بیا نه مني د يهودو غوندې نه کیږي چې باز یې سې د قران منو باز نه منو نو دا پروپاګاندا وی الحمدلله لاره پروپاګاندا د خلقو د خاور سره ملاو شوه د توحید او د سنت درسونه دي دایان دی زنانو کې نارینو کې دې دې کې یو دای الحمدلله نو قران او سنت کار کې دې دې کې اب دې کې دا دا پروپاګاندا او چې حسد دې نو حسد کو بیا ظالم تباہ کو او چې څوک چا سره کې نو هغه تباہ کو او د شر د تیرینا اذا وقبا کلا چا غشپ کامل شي اخر ته شي ځکه دا کوچ ډاکه کوي نو د شپې په اخر کې کوي خلک ودشي نو دې دا سوا کې گزار کوي حمله کوي دا سوا کې الزامات لګي چې خلک د پدوري کې چې د کې دا ځای الزامات پر الله ما داس پروپاګاندا او د داسې شرونو فسادونو بچکا ومن شر النفاسات فی العقد او پناوالم د شر دا پکوون ګنا فی العقد په مجلسونو کې باغ ګټو کې اغا یول سګټه باغ تار کې اغا نبی علیہ السلام باندې سیر شو یو عام معنا غلا او یو یو آیات په پیغمبر لستو او هغه ګټو د سحر هغه بدلې کېدا یا د شیخ سے معنا دا او د شر د ها هغه پروپاګاندا کوونکو نه فلو قلب په مجلسونو کې چې الله زمون خلاف مجلسونو کې پروپاګاندا کوي دا نه مني دا نه مني الله موږ دا غي د شرونو د پروپاګاندا نه وساته دا پروپاګاندا شوی وي کوم ډیر مغه ته وی چې دا موږ منو دا تاسو واسي وای الحمدلله په دې درسونو سره او د شپنا والم د شر د حسد کوونکینا کله چې حسد کار کوي وګوره حسد کار کوي الحمدلله نه دا نوجوانان زمونږ د ترجمو کوشش کوي ا زمونږه درسونو په ذکر دي ځکه هغه باندې ترجمه لازم شو او ما د لسک اتو کسانو موږ له درس پکار دی د درې حالتونو بیان دی یو د ماشوموالي دویم د ځواني او دریم د بوډاوالي ماشومی ټول زور په خپو کې دی او دې ګواره کې ماشوم لال دی کې منګه پس یو هو هغه د تخت دی لال دی کې ماشوم ټول زور په خپو کې دی ټول د زمنده وا غوډه ګواره کړه لال دی کې او بیا چې لوګون دی لګټ شي نو بیا ټول زور بیا پسې نشي بیا او یا لکه سوچتا چې ما سزان وازمای کبریو کو ا لکه منډو په پرزول یو بل لور شو او چې کله بیا عجز بوډا شي نو ټول زور بیا د غریب پامسا شي دا امسا نه بغیر بیا کار نشي کېغوله یره وې نو شي چې زو په جمعه تا نو شي لاس نه بیا نیولې یو لاس کې امسا یو بل لاس کې د نو شي ګوتی او هغه نیولې او بابا راځه چې زو جمعه تا نالې د مخې تا بیا پدریو حالتونو کې الله ما ته محتاج کما شوم وی نو اما ته محتاج که ځوان وي نو هم ماته محتاج که بوډا وي نو هم ماته محتاج خراشه دا درې والا زمانه ماشوموال خو زنا بالغ خو نو جوانی او بډاواله خو قران سره تیر کا کنه حدیث کې راځي سبعه یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذلو اوه قسمه خلق دی چې هغه به الله د خپل رحمت د سلو د لاندې وساتي یو پای کې شاب النشأ فی عبادت الله هغه ځوان زلمه چې هغه وشو او د الله په دین کې ماشومو ا لاس کې سپارا پټه ترجمه او بیا روانو مزه په مزه او پای کې وېدا خود دنیا کارم کا او د الله کتاب مزدکاو پاغا سینه کې الله مالا چې نه روانه کړو د پيو ماشوم بچوږي شو پړه د واولې ده امي ها نو هغه مو ته په لګاله و شابه بچیا ها خوراک شروع کا الله په ماشوم والی کې د تا ته محتاج ما تا چې نه مال روانه کړي بیا چې اقامت شروع شونه بیا منډه کی چې اقامت ختم شونه بیا راشي مون گزار تا او وسوسه او تاج لکه یاد دی بازار ته ته پچې د تاریخ وخت کې هغه یې خبره د کوم زمانو خبره هغه ستا پر کې را پیدا کې پای په سوچونو باندې خپل صحیح بېمانه ستاموس کې خلل پیدا کې دا دور بېمانه دې پټ راځي وره ها نو دا غیر لپاره دفاع نه و پکار یا بیا بیا راځي بیا بیا رسول دونکو په وخت ذکر کې دیو جن حدیث کې راځي چې دا شیطان د انسان په ځل باندې خرتم داسي خیره داسي او چې کله ذکر نه کوي غافل د دین نه او چې کله به د دین سره جوړ ساتي دا خپل خرتم دغه شي لږي نو په کار دا دی چې زمونږ تعلق د قران سره وي، د علماو سره وي، دین سره وي، چې د شیطان د خلطم نه بچو، ګینه کاغه را باندې یو پیدا خلطم کې هو دا کنه بیا من کله صبر دې شو د بیا یې کارونه نه الخناس الذي اغه شیطان یوسوس فی صدور الناس آکل دې دا چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې منل جنته والناس کده جناتو نه یو کده خلکو نه او په ټول سورتونو و نام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف راد ابراهیم حجر نار بنی اسرائیل درې مېسا د سورته کاف نه سبا پورې وا او پدې کې شپږ سورتونو پدې کې دا مسله وا چې خیر چول والا دې مبارک فی کل شی هو الله اغه الله دې شپاړو سورتونو، کهف، مریم، طه، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سورت سبا نه تر اخره پورې دا څلورمه حصہ د قران کریم او په دې کې مقصودی دوه مسلې یو مسله اثبات د قیامت چې قیامت برازي هر قسمه حالت چې خو یو ځل به قیامت راواله او دویم دا زمانه سو په زور خلاصول نشي کوله نفذ شفاعت قاری او په دې سره کې یو اتیا صورتونو دولس بابونو سبا فاتر یاسین صاف صفا زمر همومین کو مومن حام سجدا شورا زخرف دخان جاسیا قافل اخری دا قرآن لن مقصد او دا سلور پنځه مسلې او سلور سي الحمدلله لا الحمدلله الحمدلله لایق د حمدونو دی سره لوی حساب دلا سره وکړه زما په نصوري زمون په کورنۍ کې زمون په خاندان کې دی الله زمون زموتا زمون بچو دا قران دا او سا الحمدلله نن بابا جو ګلا نو سولاس کې قران دی او بابا جو سره ناس ته سوره مزه خوان کوي الله دې زمون ټول کورونه دا چې په دین باندې آباد کړي چې د نارینه او د زنانه او د بچو د نسو لاس کې قران یې موږ ته ګورو زمونږ د زړونو یخواله قرۃ اعین یا الله زمونږ اولاد زمونږ د سترګو یخواله وګرځوا ها او او د سترګو یخواله ادارې چې ستا خزا او ستا اولاد په قران مشغولې او تلال شي هغه په قران د پاسو ګوري ناس ته غزد کول او خوګل کوي دا الله دشمنان دي بلکې د مؤمنانو له خلق کو نور کوي وګوره د کفارو دولتونو ته وګوره ملکونو ته وګوره دا حالات عام مهربان دي دنیا کې الرحیم خاص او مؤمنانو به خاص خاص رحمتونه جنتونه به ور کوي بنگلې به ور کوي خوري او غلمان به ور کوي ولا الله دې موږ ټول نصیب کړي مالکی یوم الدین دا چې الله چې هغه مالک دی د رزق د جزا او د سزا مالک یوم الدین چې هغه اختیارمند دی د قیامت د ورځې دنیا کې نو دنیا کې مالک دی خو دنیا کې ما او در له غوندې اختیار راکړي که دینداری کو که نه کو کلو فری کو که دین کو ا خو هغه دا او ته اختیار نه چلیږي لمن الملک اليوم اواز بوش نن د چا اختیار دی لله الواحد القهار دی الله زور او ذات دنیا کې غلوم د اختیارات دشتا مالک یوم الدین ها تو تو دل قل اللهم مالک الملک ها اختیارات د دنیا الله ورکه خو خپل خیرات نه ورکه خو یا مونږ ته نه غلار د قران نه غلار قران وا زمونږ د ملګرو زمونږ د جماعت کارم دا نه غلار د قران دا قران لاس کې راغسته ماشومان ته غي نارینه ته غي زنانه ته غي طلبه او عوام ته غي دا نه غلار ونو وان هاذا صراط مستقیم فتبعوا قران زمانه غلا دا الله دې پس روان شي دې پس روان شي لا ته روک شوی دا نه روک لا پسې مزا هغه لا پسې روان شه چې هغه سي لا د قران وا وان هاذا صراطي مستقيما فتبعوا امين الله لمن دعا زمنګا استادان یو دا غینا شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب سے